د ژبې د ګناهو او ضررو دوهمه فته محترم ورونو په اوله فته کې زموږ بحث د درواغو ویلو په باره کې وو چې درواغ ویل په خپل ځان کې و درو قسمو ته ویشل کیږي چې اول قسم درواغ پر الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دي درواغ پر الله او رسول الله چې هغه بدترین شکل یې حلالول یا حلال بلل د هغه کارو او شیانو دي چې الله او رسول الله حرام کړي دي یا حرامول حرام بلل د هغو شیانو چې الله او رسول الله حلال کړي دي دغه رنګ ډیر بد او شنیع درواغ هغه درواغ دي چې یو څوک په قصد او په درواغو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د یو حدیث روایت کوي یعنی څوک تر هغه چا ډیر ظالم دی چې پر الله جل جلاله درواغ تړي یا د الله عز وجل و آیاتو ته د درواغو نسبت کوي بشک چې دغه ظالمان به د الله عز وجل د عذاب څخه خلاصوالی نکي پیدا او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي که چا پر ما په قصد سره درواغ وویل یا درواغ وتړل هغه د خپل ځای په اور کې یا د اور څخه واخلي چې دا هغه خبره ده چې یو څوک په قصد او په درواغو د یوې خبرې نسبت و رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته کوي چې دا حدیث دی او دی پوهیږي چې دا حدیث نه دی نو ورونو د احادیثو په بیانولو کې ډیر احتیاط کوئ چې کتاب او ماخذ د حدیث نه وي در معلوم هیڅ وخت یې مه بیانوئ دغه اول قسم درواغ هغه درواغ دي چې بې له هلاک سوو او ګمراهو فرعونانو څخه بل څوک و دې شیلې ته نور کښته کیږي او دوهم قسم درواغ هغه درواغ دي چې د خلقو پر عزت اعراضو مالو او نفسو ویل کیږي چې دا د هغه اشد کبائر ګناهو او ډیرو قبیح جرمو څخه دي دا هغه درواغ دي چې مجتمع ته ډیر مضر واقع کیږي عدل قانون او نظام د بین څخه وړي د مجتمع په افرادو کې عداوت او عناد پیدا کوي چې دغه درواغ په خپل ځان کې و پنځو قسمو ته ویشل کیږي او د دغو درواغو اول او شدید او ډیر مضر درواغ شهادت الزور یعنی په درواغو شاهدی ادا کول دي چې دغه شهادت الزور تر لوی ګناهو لالو ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور أيا خبرمكم فأكبروا دكبائر يعني فهذا هو لا الإشراك بالله د الله عز وجل سره د یو شي شریکول وعقوق الوالدین د مور او پلار آزارول رسول صلی الله علیه و آله وسلم تکیه کړې و دغه قول چې فرمایه تکیه کړې و او بیا کښینستی او وی فرمایل الا وقول الزور الا وشهاده الزور صحابه کرام وایي تر هغو یادو نه ډېرې دغه جمله تکرار کړه حتی چې موږ ویل کشکې نور ونه وایي یعنی په زړو کې مو بیره او وهم پیدا سو دا هغه درواغ او یا د درواغو شاهدی ده چې د بل مسلمان په ځان یا عرض یا مال پورې تعلق لري او په دغه قسم او شکل کې دوهم قسم یې په درواغو قسم اخیستل دي په درواغو پر باطل شي قسم اخلي چې دا په خپل شهادت زور دی مګر په دغه حال کې شهادت زور د هغه قسم سره یو ځای سو چې هغه قسم هم په درواغو دی چې په دغه قسم کې تر هغه اول قسم شهادت زور ګناه ډېره اشد او دوه چند کیږي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي که چا د دې دپاره قسم واخیستی چې په دغه قسم د یو مسلمان سړي مال وخوري او دی په دغه قسم کې فاجر وو یعنی په درواغو یې قسم اخیستی وو دغه سړی به د الله عز وجل سره په داسې حال کې ملاقات او مخامخ سي چې الله جل جلاله به پرده په قهر او غضب وي ورونو موږ د یو حاکم یا قومندان یا یو عادي پولیس د قهر څخه بیریږو مګر د قهار الله سبحانه وتعالی قهر او غضب مو هیر دی دریم قسم یې هغه درواغ دي چې په خرڅولو او رانیولو کې ویل کیږي مثلا یو سړی د خپل مال یا جنس عیب د خلقو څخه پټوي یا د خپل جنس د تیرولو او خرڅولو دپاره قسمونه اخلي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي الیمین الکاذبه منفقه للسلعه ممحقه للکسب متفق علیه په درواغو قسم اخیستل چې والله دا مې په دونه رانیولی دی هو مال په خرڅیږي مال دې تیریږي مګر ګټه هم په نیستي کیږي هغه ګټه چې تا ته راځي ته نه په پوهېږې پر داسې لار ځي چې ستا په درد نه خوري شاید نورې هم سرمایه دې هم ورسره یوړه څلرم قسم درواغ یې هغه درواغ دي چې د مسخرو او خلقو د خندولو د پاره ویل کیږي چې دا درواغ هم د لویو او کبائرو ګناهو څخه دي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي ویل دی د هغه چا د پاره ویل دی وی د هغه چا د پاره چې خبرې کوي او درواغ وایي د پاره د دې چې خلق په وخندوي هغه لره دی ویل وی هغه لره دی ویل وی ویل خو پوهیږي چې په توجه کې یو شیله ده پنځم قسم درواغ یې هغه درواغ دي چې د افساد ذات البین د پاره ویل کیږي یعنی دوه نفره یا دوه طرفه سره خفه کوي او د هغو دوستي او روابط ورقطعه کوي الله عز وجل په سورة محمد صلی الله علیه و وسلم کې فرمایي فهل عسيتم ان توليتم ان يفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ایا تاسو نږدې یاست که چیرې تاسو د قدرت خاوندان او متصرفان سي چې په مځکه کې به فساد کوئ خپلوي او قرابتونه به پرې کوي مقصد دا چې دغه افساد ذات البین فساد فی الارض بلل کیږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا د یو سړي ښځه او یا د هغه مملوک برایه یا منځه په خبرو په شیطانت ور فاسد او ور خراب کړه هغه زموږ څخه نه دی یعنی د یوې کورنۍ په مابین کې داسې درواغ ویل چې هغه سره خفه او ناراضه سي دا هم د لویو او کبائرو ګناهو څخه دي چې دغه پنځه قسمه درواغ د هغه دوهم قسم درواغو شکلونه او اقسام وه چې د خلقو پر عزت اعراضو مالو او نفسو ویل کیږي اوس نو دریم قسم درواغ هغه درواغ دي چې پر خلقو ویل کیږي مګر د خلقو د مال عزت او نفس په باره کې نه وي او دغه درواغ که څه هم تر هغه د مخني درواغو نسبتا سپک دي مګر دا هم ډېر بد او ډېره لو ګناه ده دغه درواغ هم پر دوه قسمه دي و دوه قسمه ته ویشل کیږي اول قسم یې دا چې یو انسان د فضیلت یا د یو درجه علمیت دعوه کوي او هغه په دې کې نه موجود رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي که چا د هغه شي دعوه وکړه چې د ده نوي یا په دې کې نوي موجود دغه سړی زموږ څخه نه دی او خپل ځای دې په اور کې وبولي دغه دعوه نو که په کسب یا هر علم یا فن کې وي دغه نتیجه ده او دوهم قسم یې هغه درواغ دي چې د خوب لیدلو په متعلق یې وایي مثلا یو سړی هغه ډول یو سړی هغه ډول خوب نه دی لیدلی یا یې اصلا خوب نه دی لیدلی دی وایي ما داسې خوب ولیدی تاسې پوهیږئ چې نن ورځ ډیرو خلکو په خوبو ځانونه بزرکان کړي دي او رسول صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي که چا داسې خوب ووایه چې د هغسې خوب نه وي لیدلی په ورځ د قیامت به دی مکلف او مجبور کړه سي چې دوې اوربشې سره غوټه کړي خو دی دا کار نسي کولی اوربشې کله غوټه کېدلی سي ورور د ژبې د مصایبو ګناهو او آفاتو څخه یو درواغ و د هغه په باره کې دغونه تفصیل کافي دی اوس به د ژبې په بل افت او مصیبت شروع وکړو چې هغه غیبت دی اگر چې د غیبت پیژندل او د هغه احکام او انواع او د هغه څخه ځان د ځان ساتلو طریقه د ځان د پاره جلا پته غواړي خو دلته به په اختصار سره د غیبت په پاره کې یو څه بیان وکړو ورور که ته خبر سې چې یو سړي په مجلسو کې پر تا خبرې کړې دي ستا عیبونه او اسرار یې بیان کړي دي ایا ته د دغه سړي د فعل او د دغه کار څخه راضي یې خوښ دي دی ستا شعور او عکس العمل به د هغه په باره کې څه شوي د دغه سړي په باره کې به څه ووایه په کم نامه به وبولې ښکاره خبره ده پر دغه سړي به په قهر سي بد به دې ځینې راځي او کوشش به وکې چې دا د ده آزار په هره طریقه چې وي د ځانه څخه منع کې حتی که مجبوره سوې و هغه سړي ته به ورسې او تهدید به هم کې نو که ته د نورو خلقو غیبت وکې د هغو هم دغه حال دی نو غیبت د ژبې د آفتو او ګناهو څخه یو خطرناک آفت او لو ګناه ده الله عز وجل په خپل کتاب کریم کې موږ د دغه کار څخه منع کړی یو او غیبت کوونکی یې د هغه چا سره مشابه کړی دی کم چې د خپل مړه ورور غوښې خوري چې د دغه مثال څخه د غیبت ډېر بدوالی او شدت د ګناه معلومیږي الله عز وجل د سورة الحجرات په دوولس نمبر آیات کې فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا بد بولی نو د غرنګ د مسلمان رور غیبت کول هم بد وبولی او تاسو د الله عزوجل څخه وبېرېږئ بېشک چې الله توبه قبلونکی او د رحم خاوند دی یو جلیل القدر عالم وایي ډېر پرهېزګاره خلق به ووینې چې ځانونه د ظلم او فواحشو څخه ساتي مګر ژبه یې د مړو او ژوندو په اعراضو کې لوېدلې وي د هغو عزت پسې او پروا به هم نه پکېږي چې څه وایم یا مې څه وویل او دوی نه دي خبر او نه پوهېږي چې یوه خبره شاید د دوی ټول عملونه ور عبث او بېهوده کړي او دغه یوه خبره دنیا او آخرت ور خراب کړي ورونو غیبت څه شي دی غیبت و څه شي ته ویل کېږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غیبت را ښوولی او د هغه تعریف یې راته کړی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب څخه پوښتنه وکړه ویل ایا تاسو پوهیږئ چې غیبت څه شي دی هغه ویل الله او رسول الله په خبر دي رسول صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یادول د خپل مسلمان ورور په هغه شي چې هغه خوښ نه لري نو غیبت هغه ته ویل کیږي چې د یو مسلمان ورور په باره کې داسې خبره وکړي چې هغه نه وي په راضي شاید ځینې خلک داسې فکر وکړي چې د یو چا په باره کې داسې خبرې غیبت بلل کیږي چې هغه کارونه په هغه کې نه وي موجود زه د ځانه پر وتړم نو دا غیبت سو مګر که هغه کارونه بیانوم چې په هغه کې موجود وي دې ته غیبت نه ویل کیږي لکه نن ورځ چې ځینې کسان وایي غیبت یې نه کوم حال یې وایم دغه ټول شیان پکښې موجود دي او وایي دغسې خو ده درواغ خو نه وایم دا فکر نه دی صحیح ځکه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه په هغه مجلس کې پوښتنه وسوه یو چا ویل یا رسول الله که دغه زما په ورور کې دغه کارونه موجود وه چې دا زه وایم دغه غیبت دی رسول صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل دغه چې ته پر وایې که پکښې موجود وه نو دې غیبت وکړي او که پکښې موجود نه وه او تا وویل نو دا دې بهتان پر ووایه رواه مسلم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم وخت چې د معراج په شپه لوړ بوتله سوم پر یو داسې قوم ورغلم چې د مسو یا د اوسپنې نوکان یې وه چې خپل مخان او ځګرونه به په مونږه چکول ما ویل یا جبريل دا څوک دي جبريل عليه السلام ویل دا هغه کسان دي چې د خلقو غوښه خوړلې او د هغو په شرف او عزت کې به خبرې کولې رواه ابو داود و احمد ورونو د مخه تر قیامت په عالم برزخ کې د وغیبت کوونکو یا د غیبت کوونکو دغه سزا ده او بل دا چې غیبت د منافقینو د علامو او کارو څخه دی نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و غیبت کوونکو ته د مخه تر آخرت په دنیا کې د رسوایی وعده ورکړې ده او فرمایي ای ډلې هغه څوک چې ژبه هغه څوک چې په ژبه ایمان راوړی دی او ایمان یې زړه ته نه دی ننوتلی د مسلمانانو غیبت مه کوئ د هغو په عورتو یا عیبو پسې مګر دی بشک هغه څوک چې د مسلمانانو په عورتو او عیبو پسې ګرځي الله عز وجل د هغه په عیبو پسې ګرځي او هغه څوک چې الله یې په عورت او عیب پسې وګرځېدی هغه په خپل کور کې رسوا کوي رواه ابو داود و احمد اوس نو کته په یو مجلس کې ناست وي چې هلته غیبت کېدی د خلقو عیبونه بیانېدل ته باید څه وکړې اوله پر تا لازمه ده چې داسې مجالسو ته ور نسې چې هلته د یو مسلمان غیبت کیږي ځکه و دغسې ځایو ته ورتګ پر ظلم او ګناه تعاون او کومک دی او په باطل کار کې اشتراک دی لکه څرنګه چې غیبت حرام دی د غیبت اوریدل هم د غرنګ حرام دی او که بیا چیرې و یو مجلس ته ورغلې او هلته د یو مسلمان غیبت کېدی پر تا دا لازمه ده چې د چې د غیبت کوونکي غیبت ورد کې او غیبت کوونکی ودرکه په الله عز وجل او د هغه په سختو عذابو یې وبېروي یو جلیل القدر عالم وایي پر هر نر مسلمان او ښځې مسلمانې دا فرض ده چې د غیبت ځان وساتي او نورو ته هم دا وسط او نصیحت وکړي چې غیبت پرېږدي د الله او رسول الله د امر اطاعت وکړي او یو مسلمان د نورو مسلمانانو د عیبو په پټولو کې باید حریص وي د نورو عیبونه باید نکي ښکاره ځکه غیبت سبب د عناد عداوت او دشمنی ګرځي په غیبت د یو جامعې افراد سره پاشل کیږي متفرق کیږي پر یو انسان دا واجبه او لازمه ده چې د غیبت کوونکي سره نه کښیني د هغه د مجلس ځان وساتي او نصیحت پورته کوي د هغه د دغه کار څخه بیا بد راځي ځکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي که ستاسې څخه یو چا یو بد کار ولیدي هغه کار دې په لاس سره منع کړي تغیر دې ورکړي که په لاس په وسه نه و پوره په ژبه دې منع کړي که په ژبه هم نه سوای کولای په زړه کې دې په زړه کې دې بد ځینې یوسي چې دغه د زړه حالت نو هغه ضعیفه ایمان دی رواه مسلم نو که غیبت کوونکي ستا په نصیحت عمل نه کاوه نو یې مجلس پرېږده چې دا نو هغه آخري انکار دی او هغه ضعیف ایمان دی پوښتنه ځینې کسان لمونځ نه کوي بد کارونه کوي داسې کارونه چې الله او رسول الله په هغو کارو ناراضه کیږي ایا د دغه سړي غیبت روا دی هغه هم د پاره د دې چې خلک یې وپیژني که یا جواب و دغه نفر او د هغه و امثالو ته نصیحت کول واجب او ضروری دي په دې یې پوکه چې الله عزوجل په دغه شیانو امر کړی باید وېکې او د دغه کارو څخه یې منع کړی باید پرېږدې نو کې دا ستا نصیحت عملي کاوه که څه هم لږ لږ وي بیا هم خپل نصیحت ته دوام ورکړه تر خپله وسه کوښښ کوه چې سمې لارې ته راواړوي که دې نصیحت فایده نه کول نو د خپل وس پر اندازه ځان ځینې لرې که دا هم په دې خاطر چې د بدیو څخه لرې سي او ځان یې د شره وساتي او که بیا نو دغه د ده حالات چې پرېښول د فرایزو او کول د حرامو دي د ضرورت په وخت کې بیان کې هغه هم په دې خاطر چې خلک یې وپیژني او د شر څخه یې ځان وساتي پروا نه لري خو ګای وخت دغه د حال بیانول پر تا لازم او واجب دي مثلا یو چا مشوره در سره وکړه چې د دغه سړي سره دوستی کوم او یا شراکت ور سره کوم او یا یې په دکان یا بل کار کې نوکر مقرروم او ته پر دې وبېرېدې که زه حال ورته و نه وایم د هغه فاسق په قید کې به راسي او آزار به ور ورسېږي دلته نو د هغه د حال بیانول پر تا واجب او لازم دي ځکه سم خلق به د هغه فاسق د شر خلاص کې او هغه به هم په ځان پوسي چې خلق زما د اعمالو په خاطر زما څخه لرې کېږي ګوندې توبه وکاږي مګر دا حق نه لري چې د هغه اعمال او خویونه فقط د ساتیری او وخت تیرولو دپاره په مجلسو کې بیانوي ځکه دا د شر نشرول دي او دا حق هم نه لري چې نور داسې کارونه پورې وتړي چې هغه نوي کړي ځکه دا بیا درواغ او بهتان دی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغو څخه منع کړی اوس خو مو غیبت وپیژندی غیبت هغه خبره ده چې خپل ورور مسلمان په هغه شی یاد کړي چې د هغه هغه نوم لفظ عادت نیوی خوښ دا نو که د هغه په بدن کې نقص وي لکه موږ چې وایو هغه ګوټ ړوند پک چپک او داسې نور یا یا نقص په نسب کې وي لکه چې وایي هغه جف هغه هندی او داسې نور یا یې نقص په خلقت فعل قول دین یا دنیا کې وي حتی کې په کور کالو او د سپرېدو په شي کې نقص وي مثلا بایسکل موټر او داسې نور یا ووایه پلانی بدخویه دی بخیل دی خاین بیریدونکی پینهدوز دی د پلانی کالي خیرن و یا یې کور خیرن و او داسې نور دا ټول غیبت دی او غیبت یوازې په ژبه هم نه دی بلکې په اشاره په چشمک په نوشته یا د هغه په پیښه او هر هغه شی چې د هغه څخه دا فهمول کیږي چې تا یو مسلمان په داسې یو شی یاد کړي چې هغه په خپه کیږي دا ټوله په غیبت کې داخل دي غیبت حرام دی او د کبیره ګناهو څخه دی که څه هم په خوله نه وي د ژبې د نورو ګناهو څخه یوه بله لو ګناه نمیمت یا چغلي ده نمیمت د ژبې د آفتو او مصایبو څخه دی د شر او فساد پر ډول د خلقو په مابین کې د خبرو وړلو راوړلو ته نمیمت ویل کیږي چغلي یا نمیمت د شر کلي ده د فساد تخم دی الله عز وجل په کلام پاک کې فرمایي هماز مشاء بنمیم حماز عیب ویونکی مشائن بنمیم تلونکی وړونکی په چغلي سره حضرت شاه صاحب وایي چې دا د کفارو خویونه دي یو سړی دې په خپل ځان کې وګوري که دغه خویونه پکښې موجود و پرېږدي او بیا الله عز وجل فرمایي ویل لکل همزه لمزه ویل هلاک خرابی ده هر غیبت کوونکی او عیب ویونکی ده ځینې مفسرین د همزه ترجمه په نمام سره کوي چغلیګر او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي لا يدخل الجنه نمام نمام چغلیګر و جنت ته نه داخليږي نمیمت او چغلی د هغو عملو څخه دی چې د قبر د عذاب سبب ګرځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لارې پر دوو قبرو ورغلی او وی فرمایل دغه دوو ته په دا قبر کې عذاب ورکول کیږي او دا عذاب یې هم د یو ډیر لوی جرم په خاطر نه دی دغه یو چې وو د بولو څخه یې ځان نه ساتي او دغه بل د خلقو په مابین کې چغلی وړلې متفق علیه نمیمت او چغلی د هغه لویو آفتو څخه دي چې د ډیرو لویو فتنو سبب ګرځي څونه ډیر جنگونه د قومو او قبیلو په مابین کې د کورنیو په مابین کې د نمیمت په سبب پیښ شوي دي څونه ډیر خواږه آشنایان د نمیمت په سبب شریر دشمنان ګرځېدلي دي څونه ډیر میړه او ماینه د نمیمت په خاطر سره جلا شوي دي په نمام یا چغلیګر کې ډیر بد خویونه یو ځای شوي دي اکثره وخت په چغلي کې درواغ هم وایي او د خلکو عیبونه هم وایي نمام خو وو درواغجن هم سو نمام او درواغجن خو وو غیبت کوونکی هم سو نمام د غدر خیانت حسد عناد تملق او افساد څخه نوی خالي دا خویونه ټوله په نمام کې موجود وي نمام شر د مخلوقاتو دی چې په مځکه کې د فساد او خرابۍ کوشش کوي یحیی ابن اکثم رحمه الله وایي چې نمام تر ساحر او کوډګر شریر دی نمام په یو ساعت کې هغه کارونه کوي چې کوډګر یا ساحر یې په میاشتو نسی کولای حسن رحمه الله وایي څوک چې د خلقو حال تا ته وایي ستا حال وهغو ته وایي یو بل څوک وایي چې د چغلیګر اساس او سرمایه درواغ حسد او نفاق دی حماد ابن سلمه رحمه الله قصه کوي وایي یو سړي یو مریی خرڅ کوي او رانیونکي ته وویل بې له نمیمته بل عیب نه لري هغه ویل قبول مې دی او مریی رانیو مریی یو څو ورځې ورسره تېرې کړې او بیا یې د خپل مالک یا خاوند وښځې ته وویل دغه زما د مالک ته نه یې خوښه غواړي چې یوه بله معاینه وکړي نو ته دغه چاړه واخله او د شپې چې دی بیده سي د سر یو څه لږ وریښتان یې ور وخروه چې پر دغه وریښتانو شپه تېره کړي بیا بیا نو ته خوښه او بیا یې د ښځې و مېړه ته وویل ستا ښځه یو دوست لري او نن شپه غواړي چې تا مړ کړي ته ځان پر خوب ورته واچوه تا ته به در معلومه سي ماښام سړي ځان پر خوب اچاوه ښځه د چړې سره راغله غواړي چې یو څه وریښتان یې ور وخروي خو د سړي دا خیال سو چې د رښتیا یې وژني نو سړی پر راوغورځېدی ښځه یې مړه کړه او د ښځې کورنۍ بیا راغله سړی یې مړ کړي او د دغه قتلو په خاطر د هغو د قبیلو په مابین کې جنگ پیر سو دا ټوله د دغه یوې چغلۍ په خاطر هر هغه څوک چې وهغه ته د یو نمام یا چغلیګر په واسطه یو چغلی ورورسي هغه باید څه وکړي ابو حامد الغزالی رحمه الله وایي که هر چاته یو چغلی ورورسوه یعنی ورته وویل سوه چې پلاني سړي ستا په باره کې داسې ویل او یا یې ستا په حق کې داسې وکړه او یا غواړي چې ستا پلانی کار در خراب کړي یا ستا د دښمن سره دوستي کوي نو دغه سړی باید شپږ کاره عملي کړي اول باید د چغلیګر خبرې ونه مني ځکه هغه نمام دی او نمام فاسق دی او د فاسق شاهدي مردوده ده نه قبلول کیږي دوهم باید دغه نمام ته نصیحت وکړي د دغه کار څخه یې منع کړي او ورته وایي چې دا دې ډېر بد کار وکړي دریم باید د دغه نمام څخه یې بد راسي چې دې ته بغض فی الله ویل کیږي څلورم باید پر هغه غایب ورور د بد ګمان ونه کړي پنځم دغه چغلي باید د دې سبب ونه ګرځي چې دی د هغه سړي په معلومات پسې سي چې رښتیا داسې ده که یا ځکه دا تجسس دی او تجسس حرام دی شپږم دا چې دی په خپله باید نمام نسی چې هر ځای ناست وي او وایي فلانی داسې او داسې راته وویل یو هم بل د ژبې د ګناهو څخه دوه مخي ده چې په عربي کې ذل وجهین ورته وایي الله عز وجل د منافقینو په باره کې فرمایي مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء یعنی منافقان په تردد کې دي نه پر اسلام اطمینان لري او نه پر کفر کله یو طرف ته کږیږي او کله بل طرف ته ورون بدترین د خلقو دوه مخي خلق دي دغه دوه مخي د منافق سره مشابه دي دوه مخي تر نمام بدتر دي ځکه نمام و یو طرف ته خبرې وړي مګر دوه مخي تر نمام ډېر وظیفه اجرا کوي دواړو طرفو ته خبرې وړي د و یوه طرف ته په یوه مخ ورځي او بل طرف ته په بل مخ پوښتنه یو څوک وایي زه داسې خلک وینم چې ما او نورو ته په دوه مخه یا دوه قسمه خبرې کوي آیا چپ سم او که دغه خلک پوه کم جواب اولا دوه قسمه خبرې کول نه دي روا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يعني شر بد د خلقو دوه مخ دوه مخي انسانان دي هغه چې یوې ډلې ته یو قسم خبرې کوي او هغه نور ته بل قسم مثلا یو څوک مخامخ د یو دنیوي مقصد دپاره د یو چا صفت کوي او مبالغه هم پکښې کوي خو بیا د هغه په غیاب کې د نورو خلقو په حضور د هغه عیب او بد وای دغه ذل وجهین نو که تا ته په دغه خوی یو څوک در معلوم سو لازمه دا ده چې نصیحت ورته وکې او دغه د منافقینو د خوی څخه منع کې او خلق باید دغه سړی په دغه دغه سړی په دغه بد خوی وپیژني چې د شر څخه یې ځان وساتي او د مجلس څخه یې لرې سي او دی هغه خپلو مقصدو ته ونه رسېږي که نصیحت فایده نه ورته کول نو واجبه دا ده چې د ده او د ده د عمل څخه خلق وساتل سي که څه هم د ده په غیبت سره وي حال یې وایه په خلقو کې معرفي که ورور د ژبې د نورو ګناهو آفاتو او بلیاتو څخه یو هم لعنت ویل او ښکنځل کول دي پر یو مسلمان لعنت ویل په اجماع سره د علماو حرام دي د لعنت ویلو په منعوالي کې او د هغه په بدوالي کې ډېر دلایل وارد سوي او موجود دي چې یو د هغې جملې څخه دا قول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې فرمایي لعن المؤمن كقتله متفق علیه یعنی پر مؤمن مسلمان لعنت ویل لکه د هغه وژل داسې دي او رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مؤمن تعان لعان فاحش او بذی نوي یعنی عیب وینکی لعنت وینکی لطفا پته واړوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مؤمن طعان لعان فاحش او بذی نوي یعنی عیب ویونکی لعنت ویونکی فحش ویونکی او د کښتو بیکاره خبرو کوونکی نوي څرنګه چې زموږ په خلقو کې لعنت ویل ډیر نه دي رواج که څه هم د لعنت ویلو په متعلق ډیر احادیث ته او لعنت ویل ډیر بد کار دی خو زه به تر هغو تیر سم الحمدلله موږ او تاسې د دغه بد کار د استعمال څخه تر یو اندازې فارغ یو مګر بدبختانه د لعنت ویلو په عوض کې یوه جمله استعمالوو چې هغه هم تر لعنت ویلو کمه نه ده هغه دا چې د ډیرو خلقو یا ښځو دا عادت دی چې وایي خدای دې ووهه خدای وهلی یا خدای وهلی باید کوشش وکړو چې دغسې الفاظ د خپلو کورو او ژبو څخه ورک کړو مګر ښکنځل او بد ویل چې دا هم د ژبې د ګناهو آفتو او مصایبو څخه دي بدبختانه په موږ کې ډیر دي اولا دغه یوه شي ته متوجه سئ کم وخت چې په سیرت یا نورو دغسې مسایلو کې ښکنځل یادیږي د هغه څخه مقصد داسې خبرې دي لکه خلک چې وایي سپیه غویه خره سرکوزه او داسې نور الفاظ پام کوئ چې داسې فکر ونه کوي چې د ښکنځلو څخه دغه بد الفاظ مقصد وي چې نن ورځ یې زموږ خلک استعمالوي لکه د مور خور ښځې او یا نور داسې نسبتونه داسې الفاظ په مسلمانانو کې وجود نه درلودی او نه باید موجود وي موږ چې ښکنځل یادوو دغه الفاظ مو نه دي مقصد او نه مقصد و ځکه داسې نسبتونه اسلامیت خو څه کوي بلکې د انسانیت د چوکاټ څخه خارج دي هغه انسان چې ښکنځل کوي دا د ده پر عقل دا د ده د عقل پر لږوالي دلالت کوي د ده پر سفاهت کم عقلي او بې حوصلګۍ دلالت کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان ته ښکنځل کول فسق دی او جنگ یې کفر دی امام نووي رحمه الله وایي هغه بد الفاظ چې خلک یې استعمالوي هغه دغه خبرې دي چې یو څوک وچاته د جنگ او خصومت په حالت کې وایي ای خره ای سپیه یا دا چې خر یې سپی یې یا داسې نور دغه الفاظ په دوه سببه بد دي یو خدا چې درواغ دي او بل دا چې آزار دی خلق په آزاریږي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د شکنځلو په منع کولو کې شدت او مبالغه کړې ده حتی د حیواناتو د شکنځلو څخه منع کړی او فرمایي و چرګ ته شکنځل مه کوئ ځکه هغه مو ولمانځه ته راویښوي او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د تبي یا یو مرض د شکنځلو څخه هم منع کړی او فرمایي و تبي تشکنځل مکوي په بدو نومو یې مه بولئ ځکه دغه تبه د بني آدم ګناهونه داسې پاکوي لکه د آهنګر کوره چې د اوسپنې زنګ خیرې خبز پاکوي رواه مسلم او د شکنځلو هغه بد او قبیح قسم د الله او رسول الله ښکنځل دي العیاذ بالله چې دا کفر دی او سړی د اسلام څخه باسي ښکنځل د زمانه ښکنځل د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین ښکنځل د مور او پلار او یا د خپل مور او پلار د ښکنځلو سبب ګرځیدل دا هم د هغه بدو او قبیحو اقسامو څخه د ښکنځلو دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي د یو سړي ښکنځل وخپل مور او پلار ته د کبیره ګناهو څخه دي صحابه کرامو په تعجب سره وویل یا رسول الله آیا یو څوک خپل مور او پلار ته ښکنځل کوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو یو څوک د یو چا پلار ته ښکنځل کوي هغه د ده پلار وریادوي یو څوک د چا مور ور یادوي هغه د د مور ته ښکنځل وکړي دا په خپل خپل مور او پلار ته ښکنځل شول حدیث نو دا ګوا دغه سړي خپل مور او پلار ته ښکنځل وکړه ځکه دی د هغو د ښکنځلو سبب وګرځېدی اوس نو تاسې د صحابه کرامو و تعجب ته وګورئ دا کار ډیر لوی عجب او غیر ممکن ورته ښکاره سو چې اولاد دې خپل مور او پلار ته ښکنځل وکړي خو سبحان الله که هغه اصحاب کرام نن ورځ زموږ سره په اوسني عصر کې موجود وای او لیدلی وای چې ځینې خلک خپل مور او پلار وهي د کوره یې باسي یا یې په مرستون او دارالمساکین کې اچوي تر مرګه یې هیر کړي خیر ورونو د ژبې د ګناهو او مصیبتو څخه یو هم تمسخر پسخند وهل او استهزا ده تمسخر او استهزا یعنی یو څوک سپک او خوار بلل د هغه نقص او عیبونه په خنده آوره شکل بیانول مثلا یو څوک د یو چا د خیرونو کالو تعبیر او بیان کوي وای ولې نه دی هغه لکه د تیلو څخه چې دې راکښلی وي دغه تمسخر او استهزاء ده او دغه تمسخر په خبرو کېدلای شي په فعل کېدلای شي په اشاره کېدلای شي چې دا ټوله حرام دي او اصلا دغه تمسخر او پسخند وهل د ضعیف النفس انسانانو خوی او عادت وي دوی دغه په بل پسخند وهل استعمالوي د پاره د دې چې خلق د دوی و عیبو ته نسی متوجه او د نورو د عیبو په لویولو عسى ان يكن خيرا منهن يعني اي مؤمنانو هیڅ یو قوم دې ستاسې څخه د بل قوم تمسخر پسخند سپکاوی نه کوي ځکه ښایي چې هغه قوم دې د الله عز وجل په نیز تر دوی ښه او خیر وي او نه دې ښځې د نورو ښځو پسخند سپکاوی کوي ښایي چې هغه مسخره سوي ښځې د الله عز وجل په حضور تر دوی ښه او بهتره وي او دا چې الله عز وجل د سوره الكهف په نسل ویش نمبر آیات کې فرمایي ويقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها دا هغه د قیامت په ورځ چې عمل نامې وویشل سي ګناهکاران به وایي یا ویلتنا ای زموږ هلاکه د دې عمل نامې څه حال دی چې نه کوچنی ګناه پاته ده نه لو مګر هغه ټوله یې حساب کړي دي نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې ترجمان القرآن دی هغه وایي چې په دغه آیات شریف کې د صغیره څخه مقصد هغه تبسم دی چې پر یو مؤمن د پسخند او استهزاء په ډول تبسم وکړي او د کبیره څخه مقصد هغه قهقهه خندا ده چې د استهزا په قسم پر مسلمان کیږي نو دغه خنداوي هم په عملنامه کې نوشته وي او په دغه آیات شریف کې اشاره ده چې پر خلکو خندل د ګناهو او کبایرو ګناهو څخه دي او بدترین شکل د تمسخر او پسخند هغه دی چې پر اهل دین او پر مستقیمو خلکو پسخند وهل کیږي لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه چې آیا په الله او د هغه په حکمو او د هغه په رسول به تاسو استهزاء پسخند کاوه تاسو عذرونه مکوي په تحقیق تاسو کافران سوي یاست پس له اظهار د ایمان تاسو دا حکم دی چې په اسلام او د هغه په یو حکم استهزاء او پسخند وهل کفر دی او هر هغه څوک چې په اهل دین او یا هغه کسانو چې د دین د امور مراعات کوي او عمل پکوي په هغو د دوی د دین په خاطر پسخند ووهي ووهي دغه څوک هم په هغه جمله کې دی چې په دین یې پسخند ووهه د دغه خلقو سره ناسته او ملګرتیا نه ده جایزه بلکې دا د دوی کار باید بد وبلل سي او ځان د هغه د ملګرتیا څخه وساتي او هر هغه څوک چې په دیني مسایلو کې په پسخند او استهزاء خبرې کوي هغه کافر بلل کیږي پوښتنه که یو څوک د چا په ژیره پسخند ووهي او ورته وایي ویې خروه دا خو میوه نه درکوي د دې څه حکم دی جواب په هغه چا چې ژیره یې پرې ایښې وي پسخند وهل نه دی روا ځکه هغه دغه ژیره په دې سبب پرې ایښې ده چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د امر اطاعت وکړي او ودغه پسخند وهونکي ته باید نصیحت وسی او حق لار وروښول سي او دا ورته وویل سي چې په ژیره چې په ژیرور د ژیرې په خاطر پسخند وهل ډېره لو جریمه او ډېره لو ګناه ده او هر پسخند وهونکی او او پر هر پسخند وهونکي د ردت بیرسته چې دا هم د ژبې د لویو آفاتو او ګناهو څخه دی په عربي کې غزل ویلو ته غنا او د ساز آلاتو ته معازف ویل کیږي غنا یا غزلي ویل د ژبې د لویو آفتو څخه دی دا داسې آفت دی چې د ویونکي او اوریدونکي پر زړه مستقیمه حمله کوي یا یې زړه ناجوړه کوي یا یې زړه وروژني او د غنا هغه لوی خطر دا دی چې د ژبې نور ډېر آفتونه پکښې یو ځای کېږي لکه درواغ مسخرې پسخند قذف دښمني ترخې خبرې د فاسد محبت اشارې د ښځو د ښایست او فتنو یادول چې دا ټوله هغه شیان دي چې سړی د الله عزوجل د لارې څخه راګرځوي او پر انسان د حرامو شهوتو او هلاکونکو عملو لارې راخلاصوي د ساز او اواز حراموالی د صحابه کرامو په حضور معلوم او مقرر شی وو هغه درو شو او بهترونه قرنو خلقو د ساز او اواز څخه ځانونه ساتل د دغه درو قرنو په خلقو کې د یو څخه دا خبره نه در نقل سوې چې ساز دی حلال بللی وي بلکې د دغه مخالف ځینې را نقل سوي دي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به په الله عزوجل سره قسم یاداوه چې د الله عزوجل په قول کې د لهو الحدیث څخه مقصد غنا غزلی ویل دي هغه چې الله عزوجل د سورة لقمان په شپږم نمبر آیات کې فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الله عز وجل فرمایي ځینې له خلقو څخه هغه څوک دي چې رانیسي اخلي عبس خبرې د پاره د دې چې خلق د الله عزوجل د لارې څخه گمراه کی ویښوي د دغه لهو الحدیث په متعلق ډېرې ترجمې سته خو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به قسم یاداوه چې د لهو الحدیث څخه مقصد غنا ده موسیقي ده غنا داسې یو لوی او عام آفت دی چې په اوس زمانه کې داسې کور نسته چې د هغه څخه خالی وي چې د رادیو، ټیپ او تلویزیون په واسطه د شپې او د ورځې دنیا په ډکه ده. تر داسې اندازې چې خلک په ساز بجیږي او په ساز راویښیږي خوړل او چښل یې وساز ته وي د شپې بانډارونه او د شپې تیرول یې په ساز وي ساز د اوسني عصر مرض دی ساز د اوسنۍ زمانې آفت دی ساز د هغو شیانو څخه دی چې د انسان زړه په سختیږي د الله عزوجل د یاد د قرآن مجید د تلاوت څخه پر راګرځي د یو انسان په زړه کې محبت د ساز او محبت د قرآن نسی سره یوځای کېدلی ځکه د یوه شي محبت د هغه بل محبت پورې وهي او ساز په انسان کې د ناموس غیرت ضعیفه کوي نو ځکه علما وایي چې الغنا برید الزنا یعنی ساز غنا د زنا ډاګي او پوسته رسان دی ساز په زړه کې نفاق پیدا کوي ساز د شیطان مزمار دی مزمار نل تلکه سرنا ته ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خبر را کړی دی چې په امت کې به داسې څوک پیدا سي چې په غنا او معازف به پروانه کیږي او دا خبره د زنا شرابو او ریشمنو لباسو سره یو ځای کړې ده په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي رسول صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف یعنی زما په امت کې به داسې اقوام پیدا سي چې زنا د ورېښمینو کالو اغوستل شراب ساز او آواز به حلالوي یعنی پروا به نه پکېږي لکه حلال کار چې کوي او دا هم پیښه ده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ټول اقوال صحیح او صادق دي ځکه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو اے مسلمان وروره د دغه خطرناک مرض څخه لاس واخله مخ و کتاب الله و قرآن مجید ته راوګرځوه د قرآن مجید ویونکی متعلم او متدبر سه زده کوه تلاوت یې کوه په معنا کې فکر کوه که چا د کتاب الله یو حرف وایه هغه لره نیکي او د یوې نیکۍ بدله په لس ورکول کیږي اوس به د ژبې یوه بله ګناه بیان کړو چې هغه بې له الله جل جلاله په بل شي قسم یادول دي مسلمان باید د دغه ګناه او مصیبت څخه ځان خلاص کړي ځکه په یو شي سره قسم اخیستل د هغه شي تعظیم دی او دغه تعظیم مو باید یوازې او یوازې و الله عز وجل روي قسم اخیستل په مخلوق سره چې هر شی وي او د هر څونه لوړ مقام خاوند وي نه دی روا په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری رحمه الله یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خامخا الله عز وجل تاسو منع کوي د دې څخه چې په خپل پلرو قسم واخلي که څوک قسم اخیستونکی وي نو دې په الله سره قسم اخلي یا دې پټه خلصي او دغه رنګ قسم اخیستل نه دی روا په نبي سره نه په کعبه شریفه سره نه په امانت وجدان نه د پلانی په سر نه د پلانی ولی په رتبه او مرتبه نه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په قبر په خلقه شریفه په شنکی اسمان او داسې نور ځکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرک رواه احمد کچا بیل الله جل جلاله په بل شي قسم واخیستی شرک وکړي که چیرې د یو چا څخه دغسې حرام قسم واخیستل سو هغه دې فورا و الله عز وجل ته د دغه کار څخه توبه وکړي او ودې ووایي او ودې وایي لا اله الا الله ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای کچا قسم واخستی او په خپل قسم کې وویل پلات او عزام دي قسم وي نو هغه دی ووایي لا اله الا الله رواه البخاري لات او عزا خو در معلوم دي چې د بوتانو نومونه دي. د ژبې د ګناهو او آفتو څخه یو هم پر مړي یا د یو مصیبت په وخت کې په لوړ اواز سره ژړل د ځان وهل د کالو څیرل دي دا هغه کار دی چې د هغه څخه اسلام منع کړي یو ځکه دا کار د صبر ضد دی او د دې کار د کولو څخه دا فهمول کیږي چې په الهي قضا سره نه یم راضي نو ځکه کم وخت چې په رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ښځو څخه بیعت اخیستی نو دا بیعت به هم ورسره کاوه چې نیاح به نه کوي نیاح دغه په لوړ آواز ژړا د ځان وهل یا د کالو څیرل دي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نیاح د جاهلیت د کارو څخه بللې ده په حدیث متفق علیه کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي هغه څوک زموږ څخه نه دی چې مخ وهي کالی تیري او د جاهلیت په خبرو یا د جاهلیت کارونه کوي ورونو دغه جړه وهل ترل یوازې د یو چا د مرګ په وخت پورې تعلق نه لري بلکې د هر غم او مصیبت په وخت کې چې انسان دغه کارونه کوي رسول صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه په باره کې فرمایي چې هغه زموږ څخه نه دی مګر هو آرامه ژړه د اوښکو تویده چې دا د رحم شفقت او زړسوي علامه ده د دې څخه کم ممانعت نسته او نه دا د انسان په اختیار کې دي نو هغه شی چې منع دی هغه هغه په لوړ آواز ژړا د ځان وهل د کالو څیرل دي حتی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر هغه چا یا هغه شذې لعنت ویل دي کم چې مخ وهي مونږه چې کوي گریوان سری او د ځان د پاره ویل او هلاک غواړي یو بل ګناه چې په شبه پوری تعلق لري هغه خواست او بې ضرورت د یو شي غوښتنه ده ورونو د همت او غیرت خلق بیل الله جل جلاله څخه د بل چا څخه غوښتنه ذلت او سپکتیا بولي نو ځکه بې له الله جل جلاله د بل چا څخه خواست نه کوي او ثوبان رضی الله تعالی عنه د هغو کسانو څخه وو چې د هیڅ چا څخه هیڅ شی نه غوښتی ځکه ده د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې ویې فرمایل څوک زما څخه یوه خبره قبلوي چې زه د هغه دپاره جنت قبول کم یعنی که چا زما دغه یوه خبره عملي کړه زه به د هغه د جنت ضمانت وکم ثوبان رضی الله تعالی عنه ویل زه قبلوم یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د خلقو څخه هیڅ شی مغواړه یعنی سوال خواست او غوښتنه یوازې د الله عزوجل څخه کوه ثوبان رضی الله تعالی عنه دغه کار د ځان عادت او طبیعت وګرځاوه حتی چې دی به پر آس یا یو بوده سپور وو او چلاخه یا غمچینه به ځینې ولوېدل و چاته به نه ویل چې دغه راکه بلکې په خپله به راتاسو او هغه به واخیسته رواه احمد و ابو داود مګر نن ورځ ځینې خلک د دې کار هیڅ پروا نه لري ته به وینې چې دوی به د خپل ضرورت او گزاره کولو پوره سامان لري خو بیا به هم سوال او غوښتنه کوي او سبب د دغه سوال به طمع او د مال جمع کول وي په هره طریقه چې وي او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه خلکو ته په اور سره وعده ورکړې ده او فرمایي من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر رواه مسلم یعنی که یو چا د خلقو څخه د هغو مالونه په دې خاطر غوښته فقر او سوال یې په دې خاطر کاوه چې خپل مال ډیر کړي نو دی سکروټې غواړي یعنی دغه مال د ده دپاره په آخرت کې اور دی یا دې دغه فقر او خواست پرېږدي او یا دې هغه اور ډیر کړي او بیا هم رسول صلی الله علیه و وسلم فرمایي من سأل وله ما یغنیه جاءت یوم القیامة خدوشا او کدوشا فی وجهه رواه احمد یعنی که چا دونه درلوده چې د د کفایت په کېدی ضرورت یې په پوره کېدی او د سوال کاوه په ورځ د قیامت به په داسې حال کې راسي چې مخ به مونږاچ مونږاچ یا زخمی زخمی وي دا ټول د هغه سوال او فقر په واسطه ورونو د ژبې د آفتو او مصایبو څخه یو هم غضب او قهر دی قهر د قهر په وخت کې د انسان د خولې څخه داسې الفاظ راوځي چې د عقل په وخت کې دغه سړی په خپله د هغه د هغه الفاظو په ویلو نه وي خوښ یو سړی و سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ته راغلی ویل یا ابا عبدالله نصیحت او وصیت راته وکړه سلمان رضی الله تعالی عنه ویل خبرې مه کوه سړي ویل هغه څوک چې په خلقو کې اوسیږي هغه کولای شي چې خبرې کول پریږدي یا دې خبرې ونه کړي سلمان رضی الله تعالی عنه ورته ویل که دې خبرې کولې حق وایه یا چپه خونه سه سړي ویل ښه نور هم نصیحت راته وکړه سلمان رضی الله تعالی عنه ویل مه په قهر کېږه سړي ویل تا امر کړم چې مه په قهر کېږه مګر غضب داسې شی دی چې پر ما غالبه کېږي زه د ځان اختیار او قدرت نه لرم سلمان رضی الله تعالی عنه وویل هو مګر که په قهر سوې ژبه او لاس دې بند او منع که ورون د ژبې نور آفات او ګناهونه او ګناهونه هم سته چې هغه قذف المحسنات المؤمنات دي جدال او مخاصمه ده او د یو چا مدح په باطل او درواغو سره ده خو څرنګه چې په پته کې دونه ځای نه دی پاته چې د هغو تفصیل بیان کو نو په پاته پته کې به تر قذف المحسنات وروسته هغه شیان یا هغه لار او طریقه بیان کو چې انسان ته د ژبې د آفاتو او ګناهو څخه نجات ورکوي خو اوس قذف المحسنات درته بیانوم قذف المحسنات المؤمنات یعنی و مسلمانو پاکو شدو ته د بدو نسبت کول تهمتونه او بې حقیقته خبرې پورې تړل چې دا کار د اسلام د دشمنانو او منافقینو عادت دی چې پر پاکو مؤمنو شدو د دوی د عفت او پاکی په خاطر باطل تهمتونه وایي چې هغه د یو انسان شرف په ټپله کیږي او کرامت یې په داغداره کیږي او دا تهمتونه یې هم ټوله درواغ افترا او بهتان دی دا کار هم په دې خاطر کوي چې نورې ښځې د اسلامي حجاب د پاکۍ او عفاف څخه منع کړي مثلا ځینې منافقان او د اسلام دشمنان وایي هغه ښځې چې چادري او حجاب کوي ټوله داسې او داسې دي یا هغه ښځې چې د سکلې او جرابې اغوندي داسې دي دوی د دغه خبرې څخه داسې مقصد اخلي چې هغه ښځې چې لڅې او په بې حیایي کې راوځي هغه پاکې او عفیفه دي د دغو فرق به د عقل و خاوندانو ته پرېږدو خو اصلا د دغه خبرې څخه د منافقینو مقصد دا دی چې حجاب او یا هغه مقام او احترام چې اسلام و ښځو ته ورکړی دی هغه باید د منځه ولاړ شي او ښځه باید د ټولو نورو د پاره یو مشترک شی وګرځي العیاذ بالله دا خو په مجموعي شکل سره ما یو مثال ذکر کړي په فردي شکل سره هم دغه حکم لري مثلا یو څوک د یوې مسلمانې ښځې په باره کې دغسې د تهمت یوه خبره کوي او هغه بیچاره په هیڅ نوي خبره دا هم قذب او مطلقا حرام دی د دغه قذف د حراموالي دپاره په قرآن مجید او احادیث مطهره کې ډېر دلایل موجود دي الله عز وجل د سورة النور په درویشت نمبر آیات کې فرمایي ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم یعنی بېشکه هغه کسان چې دوی پاکي مؤمنې او بې خبره ښځې د زنا په نسبت سره ولي پر دغو کسانو په دنیا او آخرت کې لعنت کړه سوی دی او دوی لره ډېر لوی عذاب سته او په هغه حدیث شریف کې چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي د اوو هلاکونکو شیانو څخه ځان وساتئ چې هغه شرک بالله سحر قتل د هغه نفس چې الله جل جلاله حرام کړی وي مګر په حق سره لکه قصاص او داسې نور خوړل د ربا خوړل د یتیم د مال په جهاد او جنگ کې و دښمن ته شاګرځول یعنی د میدان جنگ څخه تېښت او قذف المحسنات المؤمنات الغافلات متفق علیه پر پاکو مؤمنو بے خبرو شذو د زنا تهمت ویل هغه بیچارهګانې په خپل کور کې بې خبره ناستې وي او ځینې منافقان تهمتونه پر وایي نو پر پاکو مؤمنو شذو تهمت ویل د اوو هلاکونکو شیانو څخه دي کې وینکی توبه و نه کاږي او برته و حق او سم لارې ته راول نه ګرځي هلاک او عذاب یې حتمی دی نو ای مسلمان روره کمی خبرې چې د اسلام دشمنان یهود نصارا او منافقین ستا د مسلمانو خوندو په باره کې نشروي پام کوه چې په خطا نه وځې او دا ستا وظیفه ده چې د هغو نشریان چې د هغو نشریات په قوت سره ورد کې او خپل مؤمن مسلمانې پاکې خوندې دي په عزت او حرمت کې وساتي او هیڅ خبیث ته دا موقع مور کوه چې په خپلو باطلو آوازو او خبیثو اخبارو اخبارو و خپل مقصد ته ورسیږي چې د هغه تر شا بل هیڅ مقصد نه لري بیله د اسلام دښمني مقصد یې د کفر نشرول او د اسلام خرابي او بربادي ده او اوس به هغه لار او طریقه درته بیان کم کم چې انسان ته د ژبې د آفاتو او ګناهو څخه نجات ورکوي اول و الله عز وجل ته به د دغه ټولو کړو ګناهو څخه توبه کاږي او د توبې د پاره څلور شرط دي اول دا کارونه به په کلی ډول سره پرېږدي دوهم شرط هغه چې د مخه ځینې پېښ شوي دي پر هغو به پښیمانه وي دریم شرط ټینګ عزم او قصد به کوي چې په آینده کې دغه کارونه هیڅکله نه کوم څلورم شرط د هغو کسانو څخه به بخښنه غواړي بخښنه غواړي کم چې ده په غیبت نمیمت درواغو قذف تمسخر استهزا تکلیف یا آزار ورسولی وي او که فرضا په دغه بخښنه غوښتلو او یا د هغه سړي په خبرولو کې پر خپل ځان بیرېدی چې هغه سړی مې بې آزاره او بې جزا نه پرېږدي نو یې مه خبروه مګر د الله عز وجل څخه به طلب د مغفرت کوې او هغه سړی به په هغه مجالسو او ځایو کې په خیر یادوي چې تا یې په هغو مجالسو کې غیبت کاوه او یا دې په هغو مجالسو کې په استهزاء او تمسخر استعمال کړی وي نو اول خو توبه سوه د خپلو شرطو سره دوهم دا چې د ژبې د آفاتو بدوالی به در معلوم وي او په دې به پوهېږې چې دغه د ژبې ګناهونه سبب د غضب او عذاب د الله عزوجل ګرځي دریم په دغه باید پوسې چې د ژبې ګناهونه د انسان نیکی او ښه کارونه ورعبسوي او د قیامت په ورځ په میزان کې د بدیو پله پدرنیږي څلرم باید په داسې مجالسو کې نه کښېنې چې هلته د ژبې ګناهونه کیږي لکه غیبت نمیمت درواغ موسیقي لعن ښکنځل مسخره او استهزاء د پاره د دې چې د هغه مجلس او هغو خلقو معاون او کومکی نسی پنځم دا چې هغه کسان چې د مسلمانانو په عزت او ابرو کې خبرې کوي درواغ پر وایي د هغو رد وایه او دا کار یې بد بوله ممکن دغه ستا رد ویل تا او دوی د ژبې د آفاتو څخه خلاص کړي شپږم د خپل ځان و ګناهو او عیبو ته متوجه سه خپل عیبونه دې د خلقو د عیبو د پلټنې څخه مشغولوي وم که د یو چا څخه یوه خطا پېښه سي معذور محترم ورونو معافي غواړم کتاب پای ته ورسېده والسلام